والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مخرج د لام او د نون او د را ور په مخارجو کې اختلاف او تاسو قاعده کې لیکلي چې سو کوئی سوار لستی سو کوئی شپاړس دی او سو کوئی ول لستی دغه اختلاف د دې سبب داو را لام او نون امام فراس وی چې را لام او نون دې درې واړو جدا جدا مخرج دی او هغه وی جو په الفم ځان ته یو مخرج دی دخلې دن نقالی حصہ نو جوف الفم هم مني او د لام را نون مخرج هم جدا جدا مني نو د هغه په نس ولس شو سیبوي صاحب جوف الفم نه منلو او د لام را نون مخرج جدا جدا منلو لکه د خلیل صاحب په شان نو د هغه په نس مخارج شپاړه شول او فرا صاحب هغه جوف الفم هم نه منلو هغوی د لام او د را او د نون د دې درې واړو مخارج دا یو مخرج دی جدا جدا مخرجونه نه دي دا هغه په نسبت مقارض سوار لشل اوس مونږ به په مخرج د خلیل ته باندې دا درې واړه داغه په مذهب باندې به دا مخارج ذکر کو جدا جدا اول نمبر مخرج د را نهاية القول المفيد في علم تجويد القرآن المجيد صفحه د درش بیتما پدې کې ذکر کړی ما بين رأس اللسان مع ظهره مما يلي رأسه دا د جبه د سرنا نو د دین دا را ادا کیږي په دراسه المخارج والصفات کې شیخ جمال ابن ابراهیم ذکر کړی وی ظهر لسان ستوي و ادا د جبه هغه برنۍ حصہ ده چې تالو ته مخامخ ده لام دې نه ده ها اے بازو زهر لسان دای دا نه ده دا ده هو مساحه اللسان العلويه التي تقابل الحنك الاعلى بره یې سره بره په الرعایه کې مکی صاحب ذکر کړی الراء تخرج من مخرج النون غير انها ادخل الى ظهر اللسان قليلا دارام ادا کیږي د نون د مخرج نه خدا لګه مخرج د نون ته صد ورنږدې ده او د ظهر لسان نه مراد څه دي ظهره مما يلي راس هغه ظهر چې هغه د سر د جبه ته نږدې دی نو دا مذهب د امام شاطبیم دی د ابن الجزریم دی لکه څنګه چې امام خلیل صاحب دا مذهب ذکر کړو هداية القاري والموي طرف اللسان مع ظهره دا د طرف لسان نه ادا کیږي سره د ظهر لسان نا بالقرب من مخرج النون نزدې د مخرج د نون سره حدثنا ادا کیږي د برا اورید ثنا علیا او د اورونه ادا کیږي یعنی داغه د جړو نه نه داغه د اورونه خو صرف وای فرق دا دی چې را کې ظهر لسان داخل دی نو چا طرف لسان ذکر کړي او چا رأس لسان ذکر کړي ها لکه مرعشی صاحب په جهد المقل کې وای ما بین راس اللسان مع ظهره مما یلی راسه د ادا کیږي په من د سکی د سر د جبه کې سره د شاد د جبه نه خو هغه شات نږدې د سر د جبه ته علامه شاطبی صاحب وای وحرف يدانيه الى الظهر مدخل وحرف يدانيه الى الظهر مدخل دا حرف ده چې نږدې د مخرج د نون ته خو الى الظهر مدخل داخله پکې څه تشتا ظهر لسان تشتا علامه جزري ته بموي بیا دې کې جهد المقل کې مرعشی سے بیا خبره کړي و ابو عمر ته ویلی چې کله پرا کې د جب شام شامل شو د را په ویلو کې نو دا د دې خبره تقاضا کوي چې مخرج درا دې د نون نه مخ کې شي اے ظهر دلته دا جب د ګورې دا جب دا ظهر دلته او د نور مخرج دلته نو کوم چې خې دې طرف نه مخارج نږدې دي کنه نو هغه اولی نو دا دې تس شي دا را دې ته اول چې اگر چې موږ مخ کې و چې ترتیب لا صحیح خبره ده چې اعتبار نشته خو چې څوک وي نو دا غي قول ذکر کو وي په کار ده چې دا را دې د نون نه مخ کې شي په ترتیب کې او قاریانو خو ویلي چې رات رستو ده نون ته مخ کې راغینه وی جواب داده کله چې تا نون او را باندې تکلم کو ادا کول دي په حالت د سکون کې ار ان ار ان نو پراکی طرف لسان د نون د مخرج نه پس لګي ورته دا تعالو نه تعالو په دې کې وګورئ تاسو وايي ان او بیا وايي ار نو ان کې آل ته لګي دن نه لګي او را کې لګ تالونه لګ دی خو لګي او ادا څه شی دی هذا هو الذي هو الذي يجده الطبع المستقيم دا اغا ادادا چې صحیح طبيعت ادا کوي چې طبيعت چې صحیح وي عقل مستقیم دی او بیا غو ذکر کړی وای دا ممکنه ده چې پراکه طرف لسان لګ دنون نه دن نو لګي لکه تو سوایا ان او دا غینه لګرستو جبو لګوا او نوم صحیح کیږي وای وای اوم صحیح کی خدا په تکلف سره کوي وای نو دا د جمهور مسلک شو چې د را مخرج ځان ته ذکر کوي د نون او د را او د لام جدا جدا ذکر کوي دا را دي ته وایي بلکې د درې واړو ترا لام نون ته ځکه د طرف لسان نه ادا کیږي دي ته ویل کیږي حروف ذلقیه ذلقیه کتاب العين کې دی راته امام خلیل ته وایي هي ذلقیه تاولي لخروجها من ذلق اللسان اي طرفه ځکه چې دا د طرف لسان نه ادا کیږي هما درته وي په تجوید کې کله طرف څه ته وي د جبې سوکې ته وي چا دا ویل چې به سر نه ادا کیږي سو کوئی طرف نه دا طرف مراد چې دې نه ادا کیږي لکه څنګه تاسو تجوید کتابونو کې وایي بیا الكتاب کې امام سیبوی سے ذکر کړي ادخل من النون قليلا في ظهر اللسان وإذا د نون نه لګ ډېر څه شي دا وردن نشوي د په ظهر لسان کې معنا دي کې ظهر لسان هم شامل دی په نون کې خو ظهر لسان نشته دا ولي میلان یو کو کنه دی ظهر لسان ته لانحرافها الى اللام ځکه دا میلان او کلام ته او تاسو ته صفاتو کې راشي چې پرا کې او صفت د انحراف میلان نو دا میلان دغه شو کنه چې ظاهر لسان ته میلان کوي نو دا صفت د انحراف شو بیا غو صفاتو کې به دا غي تفصیل راځي دا حرف مجهور دی دا را او پدې کې صفت د توسط ده لن عمر پنځه حروف دي حروف متوسطه او پکې را ده د دیو جنا ابو عمر او سیبوی سیبوی شدیده یجری فیها الصوت او امام صیمری صاحب سره رحمه الله او شریح رحمه الله وی مجهوره بین الشده والرخاوه جهر د پکې او ادا کیږي په مند شدت او د رخوت کې د دې دواړو قولونو مقصد دا دی چې را د حروف متوسطه نه ده او دا توسط په کې راغله د وجه د تکرار نه د علما او عبارات په کې مختلف دي غنیت المرید علوی دا اختلاف لفظی دی کسو کوئی مجهوره بین الشدت والرخاوه یا شدیده یجری فی الصوت دا عبارات مختلف دي خو مطلب یو د چې دا د حروف متوسطه او ندرا او دا توسط پکې د وجه د تکریر نه راغلی د تکرار نه اے تاسو ته صفت د تکرار او د تکریر راشي پرون یو مرګری دا څه ته وای مدار روان دي خودم رو په جنې په په دې را کې دا आवाज لنیم بنديږي او نیم جاری کیږي کله چې تارا ادا کوله نو دا کومه هوا چې را روانه و دنه طرف نه مثلا ته اور دا هوا ده نو تا بر تالو سره جبه ولګوله په داسې طریقه د جبه ولګوله چې د جبه د منز په دې کې نری نری غونته فتحه ده نری غونته سوره ده دا وګوره دا ګوتې له داسې دا جبه په داسې طریقې سره کېږي هغه هوا چې راتله دې ځکه لږ د لږه هوا وته ډېر نه او غیر چا پیرا دا زه بندو پورا هوا نه جاری کیږي بلکې لګه لګه هوا څه کیږي جاری کیږي دالتا دا هوا او دا هوا دا بند ده او منځ کې لګه هوا جاری ده نو چې بند یو جاری هوا نیم आवाज بند نیم جاری ده نو خو بس توسط شو کنه او دا تقریر د دی وجه پیدا شي نری پیپ چې ده کنه هغه کې په تیزی باندې هوا زی یا اوبه پکې په تیزۍ روانې دي تاسو هغه پیپ باندې لاس کې دی یا داسې خوځي په دې کې د نری سوري کې چې کله د خلې نه هوا راوځي دا چې به داسې خوځي دی لوي صفت د تکریر او د تکرار لکه مثلا تاسو د پاره د فهم د طالب خیر دې موږ به را وګدک او او دا دا تکریر تکریر دی ار ډیر د جبه دا کوي اوس که یو طالب رو لګي دو دا جبه مکمل برکه خو یعنی غنره سوریم پکې پرې نه خو نو الته خو هوا تیزه کې روانه ده نو هغه جبه اوچته کا هه دا جبه ده تا مکمل داسې کړ الته هوا را روانه ده نو زور په جبرالو نو جبه څه شو کولاو شو نو چې هوا ووته نو بیا خو تاجبه کې خو بیا چې په د هوا زور رالو بیا داسې شو بیا د کې خو دینه تکریر حقيقي بیا جوړ شي چې ممنوع ده ار دا تاجبه دومره مضبوطه یې خې چې هغه جدا کیږي اوس په خبره باندې پويږي کنه پويږي هغه د صفاتو خبرې دي امام سیبوی ذکر کړي ک تقریر پکې نه وي نو دا جریان الصوت بم پکې نه وي دا आवाज چې پکې جاری کیږي اندر تقریر دوی پال کتاب کې ذکر کړي ابو عمرو دانی سے ذکر کړي په التحدید کې وحرکتها معه حرکتين لتکریرها را چې کله ادا کې او په دې کم حرکت ته دا په حقیقت کې به دو حرکتونه شي ځکه تکریر دی بکې لکه توس مثلا وې او ربما او رو وګوره دې تکریر لا او رو رو رو رو رو پويږي کنه پويږي نو دا څه شی دی نو ګره وقف دی پرا باندې کو مثلا توسوه ار ار ار نو در ته پته ولګي ده خو وګوره دا را چې کله مشدد ای کنه او تا په وقف وک نو اکثر د پاکستان قاریان څنګه وي المستقر المفر اګه څنګه چې دای بيدای باندې وقف کوي څنګه وای بيدای دا هغه سره داسې وقفونه کوي چې دا هغه استاد کتابي د بعضې د بعضې کس استاد څوکي کتابي نو کتاب خو صرف څه کوي الفاظ درته ښایي معلومات درته ښایي طریقه د ادا خو درته کتاب نشي خول دا غلطی ده ها انتهایی غلطی ده مخکې راځو کې یو قاری ته اوس او ډېر مرګري دا تپوس هغه تراویح په وخت کې کراچۍ ده ما ته وی څنګه چل دلته یو قاری صاحب دی داسې وای هغه تنور قاعده مایده نو معلومه خو لکه ما دا طریقه خو خانه شو ما ورلې مې دا عجم د پاکستان قاریان کوي داسې اوس هم چې کوم تجوید کړي ور مستغرق شوی نو غي سوې طالب المستقر المفر دا غلطی ده ها المستقر المفر بس تاسو تلخیص توای کنه المستقر المفر نو را باندې چې تشدید رالو بس صرف سوکا قوت سره ادا کا ما مکی رحم الله ذکر کړی و ادارات کم دا والراء حرف اتسعت فيه العرب دا را یو داسې حرف د چې عربو په دې کې څه کړي ډېر کولاواله کړي نو کله وی باریک ویلی او کله وی ډک ویلی نو که درا خپل احوال دي کنه کله باری کوي تاسو په قاعده کې درا پوره حالات را روان دي درا سو حالات دي درې باری کویل دکویل او جواز الوجهين را مرقق ویل مفخم ویل او جواز الوجهين نو د حرف مشدد نه خدای خبر چې څو حروف جوړ کړ او د مخفف نه چې شد پې نشته د هغې نه دوه حروف جوړ کړل الرحمن ار الرحمن الراکعین اس ټولو غلط دي فانا تبرأ انما حرم تبرأ دا څه غلط دي تقریر په پټول شي تقریر څه ته وایي پرا کې ارتعاد طرف اللسان بالرا دا طرف لسان او د جبه سر خوځي نو په دې کې ډېر خیال ساتي او ګوره دا بعض خلک چې پرا باندې تشدید راشي نو کله په کډو تشدید هم نه وي ښا قاریا څنګه وي وما هم بضارين به تشدید وسنوي نه په را کې چې کم تشدید دی هغه په نسبت د نورو حروفو لږ زیات دی خو تشدید دا معنا نه چې په کې تکریر حقیقي وکړه بضارین به داسې طریقې سره نو بعد طالب غوړ نه ودرېږي دا زه په دور کې کله کله طلبه کرام پاسوم په داسې ځایونو کې نشابه چې یاد کې بیا راشه ځکه کله به طالب ته ته ټیک کنه وای په غټم کې ټیک کی بیا تیر شي متفرق ذریه دې طریقې سره دارنګ را چې کله مکرر راشي نو بیا د ادا دې طریقې سره درا د ادايګي خیال ساتي وي د صفاتو کې ذکر کو درا د تقریر اکثر خلک ران شي ویلې وي یو بادشاہ او یو بلیغ نحوی په خپل منځ کې اختلاف رالو واصل ابن عطاء د بادشاہ نوم نو بادشاہ وی چې دا عالم به زه شرموم ځکه عالم را نشو ویلې رای نشو ویلې دا را اول بعض خلک نشي ویلې وجه څه ده هغه بم ذکر کو او دا بم ذکر کو چې ویلې ویلې به بیا څنګه شي ډېر مرګرو د تکرار نه وټی اکثر خلک وایي را وا نو هغه بیا ټیک شي ها هغه بیا دغه مسلې په جبه کې او ټیک کیږي ډېر مرګ ټیک شي ما سره ټیک کوي خامخا چې مخامخ را تناستي اوس چې پاس دی بیا غلط یا دغه غلطي ده ولې موږ له وایو چې داسې طریقه او کا دې ټیم ټیک شو دا ما سره چې کیناسته او ټیک شو د دې دلیل چې ټیک کیږي خو ته ټیک کینې اوس یو طالب را کې مسله دا زور تم او را طرف ته راولم او بیا غلاړ شي کې واړی نه بیا په خپل ځړې طریقې ته تش نو بادشاہ په هو چې د ترانو ورزي ورته وی اعلان وکا چې امر امیر الامراء ووزير الوزراء بحفر بير في الصحراء ليشرب منه الشارد والوارد سمې راګانې ورته پکې راجمع کړي چورې کې چې خلک ورپورې سم وخاندي وایي چې امیر صاحب حکم کړی چې په صحرا کې دی یو کوی او کنستل شي چې خلک ته وبس کی هغه دی وکنه هغه یې به اعلان وکم هغه جبه کې لسغه وه دې ته لسغه وای چې راته یې نشي ویلې نور د صفاتو خبرې به ان شاء الله بیا په صفاتو کې راځي کسره پر را را به باری کوي خدام تاسو تر روان دي رسو ورقق الراء اذا ما كسرت یا ساکنه دا او مخکې ته کسره ده کذاک بعد الكسر حيث سكنت او امام جزري بیا ذکر کړی لم تقم من ان لم تقم من قبل حرف استعلاء او كانت الكسره ليست اصلا دا به تاسو ته د را په قاعدو کې ان شاء الله راشي وي بعض په دې کې څه کړي 165 صفحه ده مریمه مخکې ته را باندې فتحه ته ورستو تیار راغلي نو بعد پکې وایي څه کړي ترقیقم کړي 165 166 ولی حتی یاد دو کسرونه جوړه دا خوا کې ور سره راغلي د داسې ذکر کړي اوس په خبره ځان پوي کوي چا چې په مریمه کې را باری کوي لیدا دا خبره صحیح نه ده را په مریمه او قريه او المرأه مثلا دي کې اختلاف دي چې کله چې کوم یا بعد الفتح راشي یا کما را چې کم د پس د فتحین راشي یا کما یا بعد الیا راشي د یا نه پس دې کې اختلاف واقع دی د امام دانی نه مخ کې چې را دا به باریک وي او کډه کبه وي وګوره خبره یاد اوساته کله به یو سړی اډو څه حیثیت نه لري هوا به وي زما د فلاني عالم سره اختلاف دی یا زما په دې فلاني مسله کې د فلاني فن والا سره اختلاف دی چې چا م اختلاف کو بس اختلاف به خلق غبار د کې اختلاف دی تنازع الناس حتى لا اتفاق لهم الا على شجب والخلف في الشجب ته خلکو پارس کې اختلاف ته صرف مرګ کې اتفاق د ټول بمو هر اختلاف معتبر نه دی ها وليس كل خلاف جاء معتبرا الا خلاف له حظ من النظر وليس كل خلاف جاء معتبرا هر اختلاف معتبر نه دی الا خلاف له حظ من النظر هغه اختلاف معتبر دی چې دا غي څه شی دی د عقل د سوچ او د فکر یو لوی برخه ده پکې اختلاف کړه د خو سوچ هم ورته د خلکو څه د حیران دي چې او لکه دا خبره صحیح ده د چې ویلي امام حصری رحم الله د امام دانی د زمانی سره دی هغه وای په قصیده حصریه کې وان سكنت ولیا ولا تقرأن ر المرء الا رقيقه را د المرء موایا مگر باریک وایا د دا په شیرونو کې ذکر کړي خو په دې عمل نشته ها بلکې عمل په تفخیم دی دا قول د ټولو قاریانو د ک المرء د ک قريه د ک مریم د را بډکه علامه ابن الجزري په خپل کتاب النشر کې ذکر کړي وهو الذي لا يوجد نص عن احد من الائمه المتقدمين فيه دا دای چې کوم خبره ذکر کړي د متقدمینو یو نسم پکې نشتا چې سو کوئی د مریم او د المر او د قريه رابه سوي باریک به او ابن اجر روم په خپل منظومه کې وای البارع نو هغه کې اختلاف کبیر دی ها هغه بیا تاسو ته پورا کې برازي په دې ټولو کې صحیح تفخیم دی چې تفخیم په کې وکړي په وقف کې یادو علاوه د یسرنا په واللیل اذا یسر کې چې پاغي کې دوه وجې دي موږ یو مرګره مدینه هغه به موږ سره یو ځای قرات وي دا منظومه هم ډېری لیکي اکثر د تجوید باره کې ډېری منظومي لیکلي وړو کې دا دومره به ځواب نه کا څوک درته درته دا کدا طالب دا شنو جامو والا جناست ناوی دی باره کې مشیر جوړ کو وفخما فی الوقف راء اسری ونظر الجوار ثم ادری په دې ټولو کې بدارا سوي باری کوي مې یسری دې په کولې ذکر نکو ځکه چې پای کې وجهین دي ها دو وجه دي په کې ذکر نه بهر حال باریک پکې نشته نو دوری هغه وجه به بیا وایو ان شاء الله التفرا کې چې کله ته نرا احوال راشي تاسو ته ورپسې دی دویم نمبر مخرج مخرج د لام دا نون مخرج د نون مخرج علامه محمد مکی سے مکی نصر په نهایت القول المفید کې ذکر کړی وهي بين رأس اللسان وما يحاذيه من من اللثة الثنيتين العليين ويخرج منه نون المظهرة د جبې د سرنا او د برا ثنایاونه د دین وینونه دا کیږي د داسې ویلي مولا القاهر رحم الله وی وی مخرج د نون د طرف لسان نه دی طرف لسان وی څه ته وی او هو راسه طرف لسان د جبه سر ته وی دې د طرف لسان تعریف په سره کړي پر راسه سره دا د جبه سر ته ویل کیږي دیو جنان د هدایت القاری علی موی طرف اللسان تخت مخرج اللام قلیلا نون د طرف لسان نه ادا کیږي د مخرج د لام نه لکتا معنا خلی طرف ته چې کله د عجبه د بره تعالو سره ولګي ومخرجه اضيق من مخرج اللام د نون مخرج کم د په نسبت د مخرج د لام نو څوک وای د مخرج د لام نه مخکې دی او څوک وای رستو دی څوک وای ما تحت اللام قليلا او څوک وای فوقها هغه نه بره دی او ما وې نون مظهره هغه نون چې اظهار پکې وشي هر نون د دغه زین نه ادا کیږي د جبه د طرف نه او د بر تعالونه بلکې کم نون ادا کیږي چې کم نون اظهار پکې شوی باقی کم نون چې اخفا پکې شوی خو تاسو په چې نون مخفات څه شي د حروف متفرعونه دي د حروف فرعیونه دي او نون مدغمه داغه د نون او د میم مخارج غره هر ځای کې دغه نه خچ غني میم د شوندو نه ادا کیږي هر ځای کې او نون د هر ځای کې د جبه نه ادا کیږي بلکې دای مخرجونه بدلی او خپل ځای کې تاسو دغه وضاحت راشي دلته ذکر کړی هدایت القاری والا د ویلی وی وهو النون الساکن المظهره دا موږ چې درته کم ذکر کو نو دا څه شی د غنون د چې اظهار پکې شوی ولو تنوینا اگر که تنوین یو اظهار پکې شوی تنوین مثال به څنګه چې اظهار پکې شوی عذاب الیم هیڅ بیا وای یا د نون ادغام په نون کې شوه د نون ادغام په نون کې شوه یا متحرک دی حرکت پر اغله بیا که مشدد دی او که غیر مشدد دی د ټول حالاتو کې د دې مخرج څه شه دی طرف لسان او برتالو بیا ذکر کړي وای دا مونږ چې وې چې نون بکم نون یا به پکې اظهار شوی یا به پکې ادغام د نون په نون کې شوی یا به متحرک وي که مشدد که مخفف دا ولي په دې سره وي غنون وته چې پای کې اخفا شوی یا هغه نون چې ادغام پکې شوی خو په خپل مثل کې نه دی شوی په بل کې شوی واو کې ادغام شوی یا کې شوی نو هر چې نون د چې اخفا پکې شوی دا غي مخرج کم ځای دی لکه توس وې مې قبل میم نه پس نون ده کنه ده او تا خو چې نون د جبه نه ادا کیږي کنه لکه توس وای ان جب لګي برکنه لګي ان او سوایا میا قبل جب لګي نه لګي اوس په اخفا کې د دې مخرج څه شو د هغه مخرج د هغه حرف سره مخرج نږدې شو کوم سره چې اخفا کیږي اخفا څه سره کیږي د توس قاف سره کته نه جاده پوسو کو د نون مخرج کم ده وي قریب د قاف ته انفسکم د نون مقرات څه شی دی قریب د فا سره څنګه خو مونږ وایو چې په اخفا کې راتلون کې حرف لخله جوړوي پاکستان قاریان نه جوړوي هی وای هر ځکه به اخفا باری کوي نو مخرج د هغه حرف سره شو چې کم کې کم سره اخفا کیږي نو چې هغه سره نږدې مخرج سره د هغه سر به کې پیدا کیږي کنه به پیدا کیږي لکه الف نه چې مخکې سره راشي غټ حرف راشي الف ډکیږي کنه ډکیږي لکه څنګه چې د الف نه مخکې غټ حرف راشي الف ډک نو دا سه د حرف د نون ساکن نه پد چې غټ حرف راشي حروف اخفاء او کې نو اخفاء ډکا الف په خپل ادا کې د ما قبل تابع او اخفاء په خپل ادا کې د ما بعد تابع ده دا تاسو ته اخفاء کې راشي بیا ګورا من وليين اوس من وليين کې چې کوم ده د واو د مخرج نه نون ادا شو هذا خيشوم نه دا کومه غنه چې دا هذا خيشوم نه ادا شو د دې وجنه الشيخ علي صبرا هغه ذکر کړی ان النون والميم ان للنون والميم مخرجين مخرجا حاله التشديد والادغام والاخفاء وهو الخيشوم د نون د پاره دوه مخرجونه دي او د میم د پاره یو په حالت د تشدید او د ادغام او د اخفاء کې ده شت پرالو ادغام دې پکې وکړو اخفاء دې وکا نو ادا خیشوم نه ادا کیږي ومخرجا حالت الاظهار والتحريك وهما مخرج النون من طرف اللسان والميم من الشفتين ادو سدي مخرج النون د طرف اللسان او ميم د شفتين نه نو دې لپاره مخرج خیشوم وګرځول چې دې مخرج اوس خیشوم شو یو غنه مخرجها الخیشوم ولې وای دلیل لر سره څه دی وای دلیل دا دی ته چې کله اخفاء کې ته داسې وکا او سوای مې او قبل تنشي ویلې یا مشدد ان وای ان نشته نشي ویل نو چې نشي ویل دا دلیل د دې چې د مخرج دا دی چې کولاو شنو له بدل تنادا کی او په حالت د اظهار کې او په حالت د حرکت کې وکړو چې عمل عمل د خیشوم کم دی او عمل د جب ډیر دی او د شوندو ډیر دی نو سی وی وای د دې مخرج جب او شوندې شوي د میم او د نون اگر چې پکې د خیشوم عمل شته خو لګ دی ګوره د خیشوم عمل ته اظهار چې تکې ته ان خیشوم عمل شته کنيشته شته ته ام او دا به تاسو ته په توسط کې راشي چې میم او نون د حروف متوسطه ونه دي او حروف متوسطه کې نیم اواز جاری او نیم نګوره دې کې نیم اواز بند شو د خلیغه اوس د نون مظهر او د نون مخفات او د نون مدغم په منځ کې فرق څه دی د درې واړو په منځ کې نو فرق ادا شو کم کې چې اظهار شوی ادا کیږي من المخرجین د دوو مخرجونو نه د طرف لسان او د خیشوم نه نو عمل لسانی او خیشومی دواړه پکې شته هغه نون چې پاغي کې اخفا شوی نو په دې کې عمل لسانی د سره شتنه صرف عمل خیشومی دی پکې او هر چې هغه چې ادغام پکې شوی نو دا په دوه قسمه دی یو به ادغام بلا غنی یو به ادغام مع الغنی کما الغنی نو عمل لسانی پکې نه او خیشومی پکې او کبلا غنی نو عمل لسانی وي نه عمل نه عمل لسانی او نه خیشومی بیخی ختم شو اے من ربک فمن ربک کې پنون کې کم عمل له نه لسانی ده نه خیشومی ده کال ته ادغام بلا غنه د ادغام تام د ادغام تام دي ته چې اثر د مدغم بالکل ختم شي نو چې اثر نشته نو عمل وکم زی شي تاسو په دې باندې پوښتای فرق شو د دې درې واړو دا د دې درې واړو فرق شو د نون مدغم او د مظهر او د د ورپسې درېم نمبر په دې نون او په دې لام کې ډېر مشابهت ته عرب یو د بل په ځای باندې بدلی تیز باران چی کنه عرب وای هتلت السماء هتلت السماء او کله وای هتنت السماء لا مونون په یو بل بدلی مکی سے ذکر کړي قال سی بوي مخرجها من طرف اللسان بينه وبين ما فويق الثنايا دا متوسط حرف دی او باقی تغیر توسط خبره تاسو قواعد پکې دا دي کله چې نون مکرر راشي نو واجب دی قاری ته چې دوه نونونه راغلي یو د بل نقل ظاهر کی ورنه ادغام به پکې وشي ونحن نسبح اتعدانني فمنن فمنن اوس کته وي ونحن نسبح نو ادغام به پکې وګو ځکه ادغام هم پکې شته کنه سوسی څنګه وای ونحن نسبح بحمدك نو تاسو به اظهار کوئ او کله چې نون راشي اول مشدد ده ابو عمر سے په تحدید کې ذکر کړی او دا غنه پکې خامخا د خزه په صفت لازمه ده غنه د نون او میم د پار الغنه صوت دا یو واز ده چې په نون کې موجوديږي او مخرج د غنه خیشوم ده په حالت د سکون کې اقوای په حالت د تحرک کې کمی د غنه مراتب بدر تراشي وګوره کله چې نون شد به نشته د مشدد نه نو ته مشدد مو وایا ځکه یو حرف چې مشدد نه دی او ته مشدد کې لحن جلی شو د لحن جلی باره کې علما کرام وایي بعضی پنځه صورتونه ذکر کړي نو رمزيات تبديل الحرف بالحرف تبديل المخفف بالمشدد والمشدد بالمخفف زيادة الحروف ونقصانها تبديل الحركة بالحركة تبديل السكون بالحركة والحركة بالسكون خبر باندې پوښمه دا لحن جلیدا تبديل الحرف بالحرف یو حرف دی په بل بدل کو لکه قالو دی او ته کالو تبديل الحركه بالحركه لك عليهم دی او ته عليهم مکه په نورو روایتو کې صحیح کېږي خوستا په روایت کې غلطي شو تبديل السكون بالحركه والحركه بالسكون سكون دی په حرکت بدل کو رستو ته الف را لغته موایا ورپسې د لام امام سیبوی وی مخرج د لام پس د مخرج د ضاد نه دی د ادنای حافین تر انتها د طرف لسان پوري چې بره تارو سره ولګي حافظ ح په لسان دی ته وي دا حافظ ما ته وګورئ ادنا حافه داله تاسو ته ما ویلو حافه په درې قسمه که تاسو ته یاد وي منتهى الحافه اقصى الحافه ادنى الحافه منتهى د حافه داله ادنا د حافه داله دو حافتين دي ځکه دوه ګوتو باندې اشاره کو او اقصا د حافه اخر کې ده بالکل خبره پوهیږي کنه لکه دا جبه ده دې طرف نه حساب او اقصا د حافه ادنا د حافه دا ادنا د حافه او منتهى الحافه صحیح شو نو وای ادنا د حافین تر انتها د حافې پورې د دې زنه تر دې زې پورې دا څه شی دی دا مخرج د لام دی چې بر تعالو سره ولګي نو لام تنه ادا کیږي که یو طرف نه کې دواړو نه د ثنا علیا او رباعی الیاب ضاحک د اورو سره چې د جبه طرف ولګي نو لام ته ادا کیږي کله یو طرف نه کده دواړو نه هدایت القاری والوی طرف اللسان تحت مخرج اللام دا ادا کیږي د طرف لسان نه لاندې د مخرج هو طرف اللسان تحت مخرج اللام ادنى حافتي اللسان الى اقربها الى مقدم الفم بعد مخرج الضاد بیا که خي طرف نه یو که غس نه علماء کرامو خي طرف نه آسان ادا کیږي او غس نه ګران ادا کیږي مونږ دواړو نه ادا کوو ابو عمر ته وای مناسب دا دی چې د لام د ثنا علیاو د اورونه ادا شي د ثنا ثنا علیا اورونه ادا شي وسیبوي ور سره دا خبره نه ده منلې هغه نور غاخونه پکې زیات کړي چې لام نون را دي ته حروف زلقيه وي د حروف زلقيه نه دي دي ته حروف زلقيه نه وي د حرف ته یو دي دي ته حرف زلقي وي او زولقيه هم ورته ویل کیږي ځکه دا طرف لسان نه دا کیږي او طرف ته زلق وي او څوک وي مخرج د ابنای حافین ده او وګت شوی تر منتها پوری خو اعلام چې کوم د پدې کې بیا صرف د ادنای حافین ادا کیږي او نون د طرف لسان نه او را د نون د مخرج سره نږدې د ظهر لسان نه ادا کیږي نو دا خبره صحیح نه ده چا چې بیا پدې څلور غاښونه دي ګوره اکثرو کتابونو کې دا تیرې را د دوه غاښونو د ورونه ادا کیږي نون د دریو غاښونو د ورونه ادا کیږي او را د څلورونه یو غاښ دا دی تناولیا یو غاښ بل رباعي د دې دوه غاښونو ورو سره سو لګي د جبي طرف لګي نو نو نه را ادا شي بیا وسره د څوکیدار غاښم کا د دریو غاښونو د ورو سره چې د ژبې طرف ولګي دې نه نون ادا شي بیا ورسره ضاحک هم کا نه د څلور غاغونو د ورو سره چوله کې دې نه سا ادا کېږي لام ته ادا کېږي بیا دا لام حرف بعضی وای دا لام چې کم دی لام حرف مجهور د پمند شدت او د رخوت کې او بعضی وای حرف شدید دی आवाज پکې جاری کیږي لکه مکی سه وای شدیدتن یجری فی الصوت دراغونته نو مطلب څه دی یو دی ها چې دام د حروف متوسطه ونه دی او انحراف دې پکې او د انحراف د وجه معنا میلان د دې د وجه د دا مخرج ډیر او سع او کلاو د انحراف څه ته وي تاسو ته په صفت د انحراف کې راشي بعد وی په دې کې انحراف په مخرج کې دی او څو کوئی انحراف په صوت کې دی ها نه بدر تراشي بیا هه دا کومه هوا چې را روانه ده په لام کې ال ال ال نو جبه خو برو لګي دا کنه نو د هوا لار بن شو نو هوا منحرفه شو د طریقې سره وته نو دې ته انحراف په صوت وي هه ال خبره پوښي کنه لکه تر رواني داسې او مخې له دیوال د تتاو شي انحرافو کې بل طرف ته دیار لس حروف کې د دې ادغام کیږي غنیت المرید والا ذکر کړي غنیت المرید والا وی کله چې لام ادا کړو د خپل مخرج نه ادا کول پکار دي دواړه حافي خي او ګس طرف ته تر دې مخرج دي او مراد د حافي نه طرف ته ها حافي یمنا او یسرا په دې کې بیا خي طرف نه اسانه دا کیږي او ګس نه ګران او دواب د خي طرف نه ګران او ګس طرف نه اسانه دا کیږي بیا ګوره کله د علام لکه کله باریکی دا د حروف شبه مستعلیه او حروف نه لري لکه الا د الله په نوم کې لام راشي نو مخکې فتحه ده یا ضمه ده ډک بوي الله يعلم الله الله يا تمق ضمر لا لك سنگ مثال بشن قالوا اللهم اللهم كم دا قاعده ده خو اصل پلام کې غوړه ترقیق له ها ګور رام کله ډکې کله باری کې خو پرا کې اصل تفخیم له او پلام کې اصل ترقیق ده او اماله په حرکت کې د په حروف کې نه ده امام مهدویم ذکر کړی چې لام کې سر ترقیق ده چې کله د حروف د استعلان نه نو باریک به ادا کې ډک به نه ادا کې چرته چې پلام کې تفخیم راغلی دی اتفاقا د ټولو قاریانو په نس دوه غنوم د الله کې دی خاصه مکه په فتح راشي یا ضم راشي کله چې لام متحرک یا ساکینی برابر خبره ده حرف استعلا ور سره یې کني بیا به باریک وي صرف د الله په نوم کې دا قاعده بل ځای نه چلېږي زموږ روایت کې ابو علي ته په تحديد کې ذکر کړی چې صحیح خبره ده دا دا چې حسن ابن حباب ابن مخلد البغدادي دی وای قاریان ټول قران کریم کلام دک دا چې کوم دې بد غني او روایت د مصریانو د ورش عن نافع ګور دا شکل روایت د ورش وای په هغه کلامونه بیا ډک دي ها هغه څه شی دی هغه سره زموږ تعلق ځکه نشته چې اوس موږ خپل روایت کې لګیایي وغلظ ورش فتح لامه امام شاطبی ذکر کړی کم کم ځای کې چې کم دی غلام دا کو ويقيمون الصلاه فصلى الطلاق نغا زمون په روایت کې بس صرف په دغه ځای کې لام ډک دی په اسم د الله کې بیا ګوره د دې لام ادغام د نون ادغام په لام کې کیږي کنه کیږي او کیږي څنګه بشي ملذنه خو د لام ادغام په نون کې نه کیږي کم نون کې د لام فعل ادغام په نون کې نه کېږي قل نعم قل نعم او هر چې لام تعریف ته نو دا غي ادغام په نون کې کېږي والنجم اثر کې څنګه والنجم ویږي کنه پويږي نو د لام ادغام په نون کې نه کېږي د لام فعل او هر چې لام تعریف ته دا غي ادغام په نون کې کېږي هغه در تر روان دي لام تعریف خبره قل نار جهنم قل نعم ډېرې قاعدې دي هغه دي دې دې کې د کاپي کې ذکر کړي بعض مرګرو سره شته دا درې حروف د حروف زلقیه او نه د حروف طرفیه او نشو وای را لام